الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي پاکی ده هغه ذات لرا اسرا چې بوی لو بعبدی خپل بنده لیلا د شپې من المسجد الحرام د جمعات عزت مننا الى المسجد الاقصى جمعات لري ته الذي هغه بارکنا حوله چې برکت غرزولې مونږ چا پیر داغنا لنريه چې وښیو مونږ دې پیغمبر ته من آیاتنا د خپل قدرتونو نه انه یقینا د الله هو السميع البصير خاص د الله اوریدونکی دی د ارز البصير لیدونکی دی د ارز وآتینا موسی الكتاب ورکړو موږ موسی علی السلام له تورات وجعلناه غرزول موږ دا تورات هدن هدایت لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو په تورات کې څو الله تتخذو من سي من دوني علاوه زمانه الله ویل وکیل کارساز او ذمہوار ذریتن اے بچو دا اے اولاد او اے بچو من د هغه چا حملنا چې پورته کړی مونږه مع نوح د نوح علی السلام سره انه کان عبدا شکورا یقینا نوح علی السلام د الله بنده شکرګزار قدردان وقضینا الی بنی اسرائیل او حکم کړی موږ بنی اسرائیل ته فی الكتاب په کتاب کې لا تفسدن په سلام کړو حکم اورولو لا تفسدن خامغه تاسو په فساد کوي په ارض پس موږ کې مرتين دوزلا ولا تعلن او یا خامخه یقینا تاسو بلوي کوي علوا کبیرا په لوی ډیر لوی سره فاذا تکبر پیدا جاء وعد الاولى وما کله چراله نیټه ډومبي د دیو د فساد او د تکبر بعثنا علیکم نو ما مقرر کړ په دیو باندې عباد لنا بندگان خپل هلی باسین چې خواندان د جنگ شدید سخت وخت نصر فجاسو خلال الديار نو نن وتل منځ د کورونو ته دیو پسی انیټار واستنی یوز یسو وجوهکم نو تور بکی مخونه ستاسو یا مشران ولیدخل المسجد نن بودی نن بوزی دغه بندگان جمعات ته مسجد اقصا ته کما دخلوه لکه څنګه چې ننوتی او اول مرتين پړم بي ځل باندې وليتبرو چالاکی ما هغه څه علو چې دوی په غالب شي او ضرور شي تدبیرا بالا کولو سره اسا زر دې ربکم رب سازو يرحمکم رحم بو کې پتا سو باندې و ان عدتم کتا سو پښوی نه پرمانه تا عودنا نو پس کیو عذاب تاسو ته وجعلنا غرزول من جهنم للكافرین کافرانو لپاره حسیرا بندی خانه جیل خانه او یقینا هغه کسان چی ایمان نلری په آخرت باندی اعتدنا لهم تیار کړل موږ دوی لپاره عذابا الیما عذاب درناک ويدعو الانسان غواړي انسان بالشر شر لره دعاءه په شان د غختلو د بالخير خیر لره یا الله پلان کې شعر کې پلان کې دا خو په خلق غواړي لاسونه غړولي دا شر چې دا په حال او عمل سره د سکی عمل د سکی چې الله وي اوس په عذاب راولم سم دعوت لګ سړی چې خیر کارونه غواړي وکان الانسان د انسان عجولا تلوار ګرندې فارسی کې ده یار چې زر شا شي کړې مې دا کار یا عجولا انا تلوار ګرند وبونه پیدا دي یا د په طبيعت کې دي عجلت تلوار وجعلنا الليل او ګرځولې د مونږه شپه او نهار او ورځ آیتین دو نخي په محونا آیت الليل نو تور کړی د موږ نه خد شپې وجعلنا آیت النهار او ګرځول موږ نه خد ورځې مبصره روخانه لتبتغو دي د پاره چې ولټوي تاسو فضلن حلال روزي من ربکم طرف در خپلنا ولتعلموا او دې د پاره چې تاسو پوه شئ عدد السنين په عنقي څټ پسې معنی خواله بدواله د پر تړلې د د عمل سره تعلق سره دي چې عمل کولای کوي جو برکتونه وي دا پلان کې سپیره دي سس پیره دي په خپل سپیره دي چې بل مازه جو سپیره یې کنه په عمل جو سپیره دي کنه یره دا ورځ دي سپیره وي ورځ سپیره نه وي دا عملونه پکې خلک چې کوي دا سپیره دي ونخرج له يوم القيامه تا دا برابر سپیره د بل د برابر سم وړه یا قورز وي ونخرج له يوم القيامه اور او بو وسو د پر قیامت پر ورځ کتابا یو کتاب یلقاو چې مخامخ بشي دا انسان غي سره منشورا خور اور بي منشورا خور چې وړې دلې بي دا چې نه چې رام غختې بي دي د تر بخور پرو دي مد د بصري د څومره چې نظر لګي دومره به یو دفتري د نن وې دفتري دي ها اقرا کتابک الله به ولولا تعامل نامه خپل کفا پر دې بنفسک نفس ته الیوم نن ورځ علیک پتا باندې حسیبه حساب کوونکې بل چاته ضرورت نشي د خپل عمل نامه ورته د سبا خپل ټیغ استری ګوره سکرین ته ګوره دا څه را روان دي دا څوک دې څه کوي وی کیمرې کې آنګ دیکھ رہی ہے سګي نو ستا د آنګ به ته ګوري کنه چې دا سری کړی فمن اهتدى چا چې هدایت قبول کو په انما يهتدي یقینا دې هدایت قیب قبل ایلی نفسي د خپل پیدې لپاره ومن ضل اسو چې واوړي د سملار نه په انما يذل عليها یقینا سزا د اوریدل عليها په تبانی دا ولا تزير نشي پورته کوله وازره یو پیټه پورته کون کې وزره اخرى پیټه ده بل اې زه دې ذمہ وار یم ته ذمہ وار نه ته په خپل پلیټ وړي او بابا په خپل وړي ابي په خپل وړي خزه په خپل وړي وما كنا معذبين او نه موږ سزا ورکون کی هیڅ چاله را حتی تر دې پورې نه بعث رسولا چولی وخت پیغمبر و اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو انه هلک قريتن چې هلاک یو کلی والا ولا امرنا مترفيها نو حکم وکړو مستانو ته پتاویداري څوګو تابعداري حکم وته وو په پسقو بیا د نه پرمانی شروع کی په دغه کلو کې نو بس عذاب نه راشي نو یا دا معنا امرنا په شد سره دی و اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو چې هلاکو یو کری والا ولا امرنا نو مالدار کو پدی کې امرنا مشران کو مونږ پیها بمبران کو پیها پدی کلی کې چرمینان کو ایمینه کو ملکان کو مترپیا غټانو مستان ددی ففسقو فیا نو دیو پکې پیسق کوي په دغه کلو کې بیا چې الیکشن وګټي نو په دې نه پوهېږي چې زموږ لایم بیا ډانسونه کوي نو هغې کې هم لیدلي یو عزیب را دله علي کتاب علي کتاب والته ګډا کوله خو دومره غړ غړ کېده ګډي الیکشن یې ګټلې ملیانو وایي دا ملیان دي دا فاسقان زه بیا څه کوم مشران کوم نو دوی بیا پکې پیښ سکینو په حق علی القول نو په ثابت شوی د پاغو باندې الله وی ثابت شي په حق ثابت شي علیا په اول القول وینا د عذاب زما حکم د عذاب زما القول چې دوی پیښ کوو نو زما د عذاب هغه فیصله په دې ثابت شي په دمرنا نو هلاکو موږ د غلره تدمیرن په هلاکولو سره فعجلنا له فيها په تلوار به ورکو موږ ته دغه دنیا ما نشه هغه چې زموږ خوښی لمن نورید چاله چې موږ غواړو ثم جعلنا ولې دنیا غوښتل ګناه ده الله وی زبول ورکم چې زما اراده او چې څوک دنیا غواړي الله پاکه یاله ته ډېر ریالونه راګي کلی ته زر لاړ شم غاړې والا مړه د ګناه دلته الله وي زه به بیا جهنم ته بوځم نه نه معنا دا نه ده دې معنا باندې سوچ وکړي من کان یرید العاجلته هغه څوک چې اراده کوي په کار د دین باندې العاجله دنیا لره عجلنا له فيها په تلوار به ورکو موږ ته په دې دنیا کې ما نشا او هغه چې زموږ خوښي لمن نريد چاله چې وړو موږ ثم جعلنا له جهنم بیا به وګرځو د پاره جهنم څوک چې په دین او په کتاب باندې کرسی اسلام آباد غواړي اصلاحا نو نن بوزي دي جانم ته مذموما بدحاله مدحورا رټلې شي هر څوک خدای دې غرکا هغه پټکې دې د پاره ولې یا خدای دې غرکا دا کتاب ته دې د پاره زوتو کتاب ایله ویله دنیا غیستله ومن اراد الاخرته غسوک چې اراده کوي د اخرت وسعا او کوشش کوي له هدا قیامت اخرت د پاره سعیا مناسب کوشش د اخرت څومره منډه چي د دنیا د کوټګۍ او د دې قړاپسې ښځې دپاره او د بچو دپاره وه نو دومره د حورو دپاره او د جنت د بنګلو دپاره هم منډه وه اقا مر کوشش وکړه که نه کوي سره نه کوي په پري کې غواړي بغیر د مهر او بغیر د کوشش نه بغیر د جرګې نه بغیر د مینت او د سجدې نه او د تلاوت نه او د دعا نه پرېږي مؤمن یم که نه ایمان مې راوړی وروش وهو مؤمن او وی دی موحد فاولئک کان سعیهم دغه خلق کان سعیهم وی به دی کوشش او مهنت او عمل د مشکورا قبول کړی شوی چې کوم عمل کړی د آخرت د پاره الله وی هغه به قبول کوم کنه کلن نمد هؤلاء دا ټول چې دي نمد امداد کو الله وی مون هؤلاء د دیو د دې دنیا دارو وهؤلاء د دغه دنیا د آخرت والو کلن یا ټولو الله وی ممدو زه مدد کوم ها اولای د دې دنیا والو و ها اولای یو دغه آخرت والا یو سړی لګیا دی آخرت د پاره شو کوشش کوي الله یې زه مدد کوم غلا لارې نور هم ترقي ورکوم او نور هم توفیق ورکوم مخکې بوزم آخرت په کار کې دا بل د دنیا د پاره منډي وي سلام په طرف ګرځولې بل دنه دغه امر کوم دې منډي وي دل امر کوم الله وي من عطاء ربک د بخششاتو د رب ستانه دي دا الله مهرباني ده بس وما كان عطاء ربك ندي بخششات دربستا ورکړه دربستا محظورا من کړی شوی الله چې ورکی نه دسی نه چې د چانه منی کی نه درکو نه خورا خورا ته کفر کوه خورا او بیل مازی کوه خورا او دی بل ته تخدین کوه خورا دواړو له درکوما زرا دی زی زی زی ابازو له برا دی او ستړو زې شاباس غړال ته به کی باسي انظر کیف وګورست کیف فضلنا څنګه غره کړی دی مونږ بعضهم بعض على بعض په بعض نور باندې دا دنیا کې وګوره کنه یو څنګه دی بل څنګه دی نو اخرت کې ولل اخرت اکبر درجات اخرت دی خامخا ډیر لوی او چته په درجات په مرتبو کې و اکبر ډیر لوی دی تفضیلا په غوروالی کی نو التبام چې څنګه دی عمل کړي او څومره دی کوشش کړي هم دغه نه یو چت او کته خان نواب غریب الته خان نواب غریب الته